صحیح بخاری حدیث تین ہزار تہتر دو مقصدونو د پاره مالوستل دی یو بنیادی مقصد خدا دی کم چې مخکې نه روان دی چې مالک اختیارمن هغه صرف الله دی متصرف فی الامور هغه د الله ذات دی انسانان که د اسباب لاندې سکول شي نا کول شي د کم چې د الله د طرف نه اذن وي اجازت وي که اذن اجازت وي نوي نو بیا د اسبابو موجودګۍ کې هم متصرف نه یو واضح عقیده ده په دې کې څه پټوالی څه تیاره څه دوکه دا نشته دی دې سره متعلق آیتونه هم ډېر شي تاسو اورېدلي دي نور به انشاءالله اورئ د انبیاء کرام علیهم السلام واقعات د سلسله کې به شمیر دي اولاد پیدا کول یو تصرف دی یو اختیار دی لیکن دا اختیار الله تعالی نو ورکړي نه اوس ورکړي او نه به بیا ورکړي په دې وجه مونږ وینو چې زکریا علیه السلام اولاد پسې جاړي الله یې نه ورکوي او چې کله یې ورکوي نو داسې عمر کې ورکوي چې بوډا شوي دا دلیل دی دی چې متصرف الله دی هدایت او دلال د الله په اختیار کې دي د نبی په ذمہ باندې صرف دای چې هغه حق واضح کی گمراهی ښکار کی د خلکو خوخه ده چې په دلال روانيږي او کنا هدایت تبلیغ قران مجید نوازح ده چې نوح علیہ السلام زوی کافر وو که د هغه په اختیار کې هدایت وې نو خپل زوی ته به هدایت ورکړی وې لیکن دا واکداری الله تعالی نه ورګي د ابراهیم علیه السلام پلار آزر کافر دی کداغه اختیار وې د دلال او د هدایت ناغله به ورکړی دا بې شمېره واقعات دي چې قرآن او حدیث کې درې تذکره شته دی په دې وجه دې باب کې دویمه خبره نشته دی چې دا بګې نه څه فرعي مسله ای دا فرعي مسله نه ده دا اصولي مسله ده د دې تعلق د انسان عقیده سره دی د دې په منلو انسان مؤمن کیږي او په انکار کافر او مشرک کیږي نیو دا مسله دا اهم اختیار د تصرف واکداری دا د الله کم حدیث چې معلوس ترې دا غي تعلق قیامت سره دی او تیر جمعې نه مخ کې جمعه چې تاسو کوم آیت لسته او دا غي تعلق دنیا سره هغه هم د نبی صلی الله علیه وسلم په باره کې و چې د جنګ تبوک په زمانه کې صحابه کرام رال او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه امداد غوښتو چې موږ د سورلې راکا موږ غواړو چې لړ شو جهاد وکړو نو قران مجید فرمایلیو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلیو چې ما سره غسنشتره چې تاسو ته سوار کوم او بیا صحابه کرام چې تلل ولو واعینهم تفید من الدمع سترګې د اوخ کول ډکې شوې په داسې حال کې هغه واپس لاړل ژوندې رسول دی لیکن هغه د خزانو مالک نه دی خزانه الله سره مالک الملک الله دا جدا چې خلک د بیوقوفتیا د وجه سید علی هجویری ته داتا وای سب کچھ دینے والا ته داتا معنی چې لغت کې وګورئ هغه دغه ده چې هر څه ورګي هر څه یو الله ورګي هر څه یو الله په اختیار کې هغه ژوندی رسول و د هغه په اختیار کې سورلی نه دی دا قصه یې نه کوو مونږه خلک په عقیده پوهېږي نه یو قصه یې وکړي تا ته تا ته به وي دې نه ثابته شو چې اختیار د فلاني شته دی ته ویې لږ پوهه حاصله کړه عقیدې سره چې کله سړی بحث کوي د هغې لپاره د قرآن مجید او دارنګې د حدیث متواتر صحیح نص پکار دی عقیدې په کیسو نه ثابتېږي چې خلک وی فلان کی بزرګ کیسه کړې ده د بزرګ کیسه نه د احناف خو مذهب دا دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث چاہے ته خبره واحد وي تواتر درجې ته نه رسېدلی په هغې باندې هم عقیده نه ثابتېږي د خلکو نه خپل مذهب ورک شوی یعنی د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو داسې فرمان چې دا غي په هر زمانه کې په هر طبقه کې دومره راویان نه چې دا غي په دروغ باندې جمع کېدل ممکن نه دغه شان حدیث هغه ته وی متواتر مشهور خو د عقیدې لپاره د احنافو په نیز د حدیث متواتر حدیث مشهور ضرورت دی یو صحیح حدیث به لیکن خبر واحد به راویان به په هر زمانه کې دوا یا درې یا کم یا زیاتی حدیث به صحیح وي لیکن پای عقیده نه جوړي احناف مذهب دار نو کله چې د نبی سلام په خبره واحد باندې عقیده نه جوړیږي نو چا په کیسه به جوړیږي یا چا په خوب به عقیده جوړیږي یا د یو زمانه علما جمع شو چې دا فلانه خبره دا څه ده عقیده نه یا په دې باندې عقیده جوړیږي دا عجیب د جهل زمانه ده دو سو کسان به جمع شي پرې د امت اجماع ده د امت اجماع خو دې ته نه وایي د امت اجماع خو دا چې ټول امت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په یو مسله متفق دی یو زمانه هغه ته اجماعي مسله وایي په دو سو کسان به وایي چې هغه فیصله ولي کې دا اجماع ده اجماع دې ته نه وایي په دې وجه حافظ ابن تیمیه رحمه الله وی د ټوله دروغجن دلیل د خلقو د اجماع ده اجماع دې ته وی چې د یو زمانه امت په یو سیز متفقی که یو فرد ما سره مخالف هو دې ته اجماع نشي ویل نو دا د علم خبرې دي، عقاید، عقیده، چې په هغې د انسان د ایمان دار و مداري، هغې لپاره قطعي حجت پکار وي. شرح المقاصد، شرح المواقف، دا د عقایدو کتابونه دي. تفتزاني لیکلي دي، شرح المقاصد اتم صفحه کې جلد اول کې، چې مبنى الاعتقاد تكون على الادلة اليقينية القطعية د عقیدی بنیاد په قطعی او یقینی دلایل وي قطعی او یقینی دلیل څه دوی هغه نص تا چې هغه متواتر دی نص منی د الله او د رسول واضح بیان دینه بغیر چا په خبره باندې عقیده نه جوړي دته کیسه وای خلک دا خلکو جوړ کړی دا سه ډیر شیخ ژوندې رسول له هغه متصرف نه دی هغه دا تصرف نشي کولای چې خپل تر مسلمان کی اوس خلک وی فلان کې ډېر خرابو ا پیر صاحب له بوت چا ورته غدل سره بل شان دی او دې سم کار دی شاید ته دی پسې ځان ووجنې چې دا خلک د بیا علمه د وجې ایمان ولې نه وروړي نو بهر کیف هر آیتونه د هغې تعلق د نبی صلی الله علیه وسلم جن سره و حدیث سے کم ما ویل دی د دې تعلق قیامت سره دی یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم دنیا کې چې ژوندی و نو متصرف نه و آخرت کې هم متصرف نه وي نو برزخ کې هم متصرف وي کرن یو سړی لړ شي دا هغه نه سوالو کی آیا قبلې باغ دا سيزونه دي چې امت مسلمه د ضلال خلې ته رسول دي د گمراهي خلې کې ور کړل دي سوچ نه کوي دا خلک موږ سوایو نو یو د حدیث مقصد دغه دلته بیان دویم مقصد دا دی چې غلول دا یو جرم دی دوکه ده خدا عامه دوکه نه ده دا یو مالی خیانت دی خو هغه سیز کې چې دا غي تعلق قوم سره دی یعنی قومی مالی خزانه ته څه نقصان ورکول دې ته غلول وایي دا تنبیه ځکه ضروری ده چې نن د خلق لاس کې سه اختیار کله راشي د چا ناغه دا ټول سونه د خپل مور د پي او بشان حلال ګڼي او دا چا چې څومره وسرسيږي هغه امر هغه خپل آخرت هم بربادي او دنیا هم بربادي دا گناہ ده قومي مال تباه کول دا ګناه دی قومي مال یوازې دې ته نه وایي چې یو سړی د سړک یا د نیر ونې وري بیا کور ته اوسي دا هم قومي مال دی نقصان یې کړی دی خدا هم قومي نقصان دی چې یو سړی سرکاري بجلی په غلا ولې دا غلول دی ګناه دی دا هم قومي نقصان دی چې یو سړی ذمہ دار جوړ شوی دی د جماعت د فند دی پای کې روانې کې خپل جیب کې دی خپل جماعت کې په ځای باندې کور کې لګي دا غلول دی دارنګه د جماعت یو سیز دی یو سړی هغه د خپل ذاتی مفاد د پاره استعمالي نو دا ګناه ده او دا غلول ده علماء دیوبند دې باب کې ډېر محتاط دي هغه وی یو سړی د جمعات اوبو چې پای باندې قومي پیسې لګي بغیر دا دس نه یا بغیر د سکلو نه یا بغیر د لامبلو نه کور ته وړي شي دا یو سوچ ته یو سوال دی لکه ستا ډیګې کې دلته اوبه دي دا پلاسو خو نه خېږي دا په بجلی باندې برخې دي هغه بجلی باندې چې کوم خرج کیږي دا څوک کوي یو فرد یې کوي که نه قوم یې کوي قوم یې چې کوي نو څه دپاره کوي د جومات د خدمت دپاره کوي او که نه رفاه عام دی جومات دپاره کوي مونځګزارو دپاره کوي په دې وجه د هغوی په نيز دا معامله حرامه ده چې يو سړی د جومات اوبه کور ته وړي د استعمال لپاره په لاس يې راوباسي بیا دې وړي دا د غلول قسم دی د هغوی په نيز باندې دا دوکه ده دی که خلک ډېر پرېوته دی ګناه نه ښکاري خلکو ته زمونږ د قومي او صوبايي اسمبلۍ ممبران هغوی ته چې کوم فنډ ملو شوی که کوم خرد برد کېږي نو د هغې نه هر پاکستاني واقف دی هغه هغوی د مور پی ګڼي حاله دا قومي توان دی او دا قومي دوکه ده د هغوی چې کوم خلک کارنده دي نو هغوی هم دا حلال ګڼي خو د حدیث مقصدونه دلته کې دوه دي. یو مقصد یې دا دی چې انسان به په قومي مال متاع کې روانې نه کوي او که وی کو نو دی به آخرت کې ډېر تباهي ډېر بد حال وي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم مثال پیش کړي هغه مختلف نمونه اغستې سیدنا ابو هريره فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قام فینا النبي صلی الله علیه وسلم زموږ میاس کې ودرېد د ودرېدو مقصد دای چې مقرر تا خپل سامعین ښکاری ته دا اواز هم صفایې سره اورېدی شي د ممبر هم دا مقصد دی او دویم دا چې هغه ته سامعین کله ښکاري نو هغه باندې د هغې یو نفسیاتي اثر وي اول اول رسول الله صلی الله علیه وسلم به د جمعې پر ورځ په ممبر نه کېناست ممبر د څور نه د کجوري یو ستن وه، د هغې ته به یې ډډه لګولې وه، ولاړ به و، د هغې په سهارا به ولاړ او تقریر به یې کاوه. بیا وروسته هغه لپاره ممبر جوړ کړی شو او کتاب المعجزات کې لیکي محدثین چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم په لومبي ځل په ممبر کې ناس نو هغه کجوري تنا چا وچوا هغه داسې و جړل لکه څنګه چې انسانان جاړي لها انین کانین الانسان دا د نبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه کائنات کله چې بر هغه نه جدا شنا وخفو هغه شخصیت ډیر اعلی شخصیت او دغلت رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد کې ولار دی قام فینا النبی صلی الله علیه وسلم او تقریر شروع کو وی فرمایل لا الفین احدکم یوم القیامه دا ملګری یری یو منظر پیش کړي منظر نګاری یا منظر پیش کول دا قرآن و سنت کې ډېر عجیب عجیب انداز کې کوي خدا لږ بصیرت غواړي پوهه غواړي هغه فرمایي قیامت پر ورځ داسې یو کس په تاسو کې ونه وینم چې د هغه په اوږه باندې وخي څه مطلب دی که چا د قومي مال نه اوښ پټ کړی دی بالفرض سا واله څیز نو د هغه هغه اوښ د هغه په اوږه به پروت دی دا سوالات مه کوه چې دا به څنګه اوچتوي دی دغه ځان سره کې دا خبرې دی ومن یغلل یات بما غل یوم القیامه قرآن حکم دی چا چې غلول کړی دی قومي سرمایه تباه کړې ده نو څه شی چې پټ کړی دی قیامت په ورځ به سره غیخ هغه سره به راځي دا اوس د خپل مسله چې دی وکړی شي که نشي وړي یکه زموږ قیامت او بیا هغه आवाज هم کوي دې لپاره आवाज کوي چې دا سړی او شرمي ته چا شرمول په دنیا کې جایز کار نه دی دا خدای توب دا د اولوهیت دا اختیار لاس کې ماخله دا له خلکو غسته لاس کې اله هغه د یو انسان غلطي چې معلومه شي نو د هغې به تشهیر شروع وي دا ګناه ده او قرآن چې سورت النور کې سویلی دي چې ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشه هغه لاندې مفسرین دا لیکي چې د چا د بیزته خبره عام کول لا ګناه ده دا د الله اختیار دی چې خپل بنده هغه شرمي رسوا کوي او که پرده پیچي قیامت پر ورځ به هغه کوي ته رب العزت نه یې انسانان کې اصلاح کوي د هغې دپاره بیا څه مناسب طریقه اختیار کړي شرمول نه پای دلته خلک دا وي دروغ وي خلک چې قیامت ورځ شي نه الله به خلکو ته نوم اخلي نه پلار نوم ورته نه اخلي د مور په نوم ورته آواز کوي ولې چې پرده پې پردی تا وې دین نه دی ویلې غپ لګی سه کم خلق چې الله شرمای نه دغه شان شرمای د باندې خلکو په وګ باندې وا غوای د باندې پای وچېلې ګړبې بیزوي په اواز به ګی غخ له روغان له حمحمتو د بعد خلق وګ باندې با اسوی هغه به مواز کوي د بعد خلقو وګ باندې سره زر دي د بعد خلق وګ باندې کپړې دي دا مثال پیش کړو ابا आवाज کوي باقاعده د آخرت دروازه چې کومه رسوایی ده الله دې مونږ غیر وساتي اصل مسله هغه ده د یو انسان په مخ کې کومنګ رسوا شي نو څه وشي هیڅ نه کیږي اصل رسوایی د الله د مخ رسوایی ده کوشش دا پکاره چې انسان پاغ روز اون شرمېږي دنیا کې خو که تاسو حدیث ولولئ نو ډېر داسې انبیا دي چې خلک راغلي دي او د هغې په مخ کې په هغې الزام لګولی دی په سیده عایشه د پیغمبر مخ کې الزام لګولی دی دا ځان له خبرې دی دا کوي خلک دا نه ده ضروري چې یو سړی سوی نه د رښتیا دښمنۍ کې هم خلک خبرې کوي یو حدیث کرا دی چې الله با کم سړی قومي روانه کړل نو دا هغه د کولاټو د میز د یو جنډه راخی جوړی هغه نه ښکته نه او ډیره بره وی هغه او په به لیکلی هذه غدرت فلان دا فلانه سره او د قوم سره دا د خیانت کړو دا شرمول لین راسریخ او دا د الله خدای توب دی دا شرک مکه و عملی ډېر خلک یې ځان ته لوی خلک وي چې په مخ خبره وو ته به رب العزت نو ته رب نه دا د رب کار دی په مخ خبره کول دا کار دی انسان رسوا کول تر الله کار دی یو سړی چې هغه ته خپل عیبونه معلومي خپلې کوتاهۍ هغه ته معلومي هغه د بل عیبونه نه تلاش کوي دا ممکن نه ده چې یو سړی دا ووایي چې او زه انسان یم او زما کې څه عیب نشته ما کې غلطي نشته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا امثال چې پیش کړل نو فرمایل دا هر یو کس برازي او ماته به وایي چې یا رسول الله اغثنی پیغمبر مخه ته ولاړی هغه ته ویلې چې یا الله پیغمبره زما فریاد وره او ما دې مصیبت نه خلاص دا نه چې ته غایبانه دې نه आवाज شروع کړو چې یا رسول الله اغثنی دا د قیامت حالت دی پیغمبر ولاړ دی او صحابي ورته وایي چې زما حال دا دی مصیبت نه خلاص کړي مطلب دا سفارش وکړه الله ته نو دا جواب سره چې خه سفارش کوم لا املک لك من الله شيئا په دې معاملې کې څه نشم کولای ولې دا قومي غلطي ده قومي خیانت تا کړل دی مالی او قومی خیانت چې چا کړی د هغې معافي الله کولی شي رسول الله د هغې سفارش نه کوي په دې وجه دیانتدارانه عمل له سړی خپل کی قومي سیز هر څه سیز ته دی اتباه کول نه پکار مونږ خپل شاګردان ته خبره کو ادي د سکول کې یا کالج کې یونیورسيټي کې څوک ټګي خو زه ورته کوم همیشه ورته کوم عوام ته موږ خبره زمونږ استاد دی غړې کې محمد حسین صاحب نومو که ژوندې الله دې خصاتی کو وفا دې الله دې وبخ ژوندې اډېر خسړې و اتم جماعت کې موږ سره یو مرګره او هغه چاکو راوغسه او بنچ باندې نوم لیک خپل هغه دا لګان ټول گئی سرکاري املاک تباګی راش او ته پاسه چور ورته تاسو کرا کور کې تخت پوښتره هغه ورته چاو چې دا تخته پوش کم ځای تاسو کړ دا جی زما مور له زما نیکه کړو او تا په هغې هم داسې چل کړی په چاکو دی که نسته دی هغه ځای نه موږ دا سبق زده کړی دی دا سرکاري املاک زموږ دا مشران هم تباه کوي دی چې د حکومت د څه مطالبه کوي به بجلیګر به ورشي دا ټول ټکو صدرېږي په سرکاري دفتر راشي د هغې شیشې بربادې کړي دا څه بېوقوفتیا ده دا خو د قوم سامان دی دا زما او ستا هغه ټیکسونه دي چې حکومت یې موږ نه اخلي او دغلته یې لګوي خو دا خو عجیبه طریقه ده چې تا له څوک حق نه لګوي ته خپل مخ ټګی دا هیڅ طریقه نه دا قومي املاک تبا کول دي اړتال کینو په لارې چې بس دین دای شي ما دي دا غلط انداز دی غلطه طریقه ده قومي سرمایه تباہ کول په هیڅ صورت کې دا جایز نه دي هغه ته داسې قتل دي لکه سړی چې څنګه خپل مال ته ګوري خپل متاع ته ګوري خپل منال ته ګوري رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث د دوا غټ مسائل روزي یو دا چې قومي خیانت چا کړ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د سفارش نه اصله محروم دی ادا لوی توای دا قیامت پرس چې کم سړی د نبی صلی الله علیه وسلم د شفاعت نه محروم شو ته جهنمی دی ټیک ده روزي به سبو ده بس نو کله څه خلکو لاس کې اختیار وی نه غیر خیال ساتي د پیسې پیسې حساب دې ساتي بدیات دې نه کوي او دویمه خبره دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم متصرف نه دی هغه واقدار نه دی چې ګنې ارس کولی شي او شفاعت کوي بشک اشفیع المذنبین دی د ګناه کبیره کوونکو شفاعت وږی بېشک لیکن هغې د پاره به څه اجازت هغه ته ملاویږي او ورستو ملاویږي دي د پاره درېمه مسله غټه دا ثابت شوه چې الله خپل حق معاف کوي لیکن حقوق العباد نه معاف کوي یو سړی که مونځ کوي نو کم سے کم د دې ته وګوري چې د بندګانو حقوق څومره ادا کوم